او هیڅ کله د کافرانو او منافقانو تر اغیزې لاندې مرزه دا غو د ضرر رسولو هیڅ پروا مکوه او پر الله پاک باندې توکل وکړه امغه الله د دې لپاره کافي ده چې انسان خپل کاری غته وسپاري تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا اے مؤمنانو کله چې تاسو د مؤمنو خزو سره نکاح وکړئ او بیا هغه ته الله ورولو مخکې طلاق ورکړئ نو تاسو له خوا پر هغه سره دت لازم نه ده چې داغه د پورا کولو تاسو غوښتنه وکړئ شي اے پیغمبره موږ ستا لپاره ستا هغه میرمنې حلالې کړې دي چې تا د هغو مهر ادا کړی دی او هغه ښځې چې د الله پاک د درکړای شویو وینځو نه ستا تر ملکیت لاندې راشي او ستا هغه د تره لونې د ترور لونې د ماما لونې د توړۍ لونې چې هغوی له تا سره هجرت کړی دی او هغه مؤمنه ښځه چې هغه خپل ځان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لپاره هبه کړی وي که پیغمبر لا غیر سره نکاح کول وغواړي دا رعایت په ځانګړې توګه ستا لپاره دی د نورو مؤمنانو لپاره نشته موږ ته معلومه ده چې موږ پر عامو مؤمنانو د هغو د میرمنو او وینځو په باب کوم حکم حدود وضع کړي دي تا ته واک درکول کیږي چې له خپلو مېرمنو څخه چې د چا ته خوښه شي له ځانه یې بېله کړي چا ته چې دې خوښه شي د خپل ځان سره یې وساتي او چا ته چې دې خوښه شي د بېلولو نه وروسته یې ځان ته راوبلي په دې باب پر تا باندې هیڅ تکلیف نشته په دې ډول زیاته هیله مندي ده چې د هغو سترګې یخې شي او هغو غمجنې ونه اوسي او هر څه چې ته هغو ته ورکړې په هغه باندې هغوی ټولې راضي شي الله پاک پوهیږي په هغه څه چې ستاسې په زړونو کې دي او الله پاک پوهیدونکی او زغموونکی دی له دې وروسته ستا لپاره نورې ښځې روا نه دي او نه د دې اجازه ده چې د دوی په ځای نورې ښځې راولي اګر که د هغو په لاس ستا هر څومره خوښه وي البته د وینځو درته اجازه ده الله پاک په هر شي باندې څارونکی دی اے مؤمنانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کورونو ته د اجازه مننوځي نو د خوراک په وخت کې غلی غلی کتونکي اوسئ خو که تاسو خوراک ته وبلل شئ نو ارومرو راشئ خو کله چې خواړه وخورئ نو خواره شئ په خبرو کولو کې مه بوختېږئ تاسو دغه حرکتونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ورکوي خو هغه د حیا له امله څه نه وایي او الله پاک د حق خبرې پویلو نه شرمېږي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د میرمنو څخه که تاسو څه غواړئ نو د پردې تر شا یې وغواړئ دا ستاسو او د هغو د زړونو د سپېڅلتیا لپاره ډېره مناسبه کړنلاره ده ستاسو لپاره دا هیڅکله روا نه ده چې د الله پاک رسول صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ورکړئ او نه دا روا ده چې دغه نه وروسته دغه له مېرمنو سره نکاح وکړئ دا د الله پاک په نزد د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو لپاره په دې کې هیڅ باک نشته چې دا غو پلرونه دا غو زامن دا غو رونه دا غو ورونه دا غو فرعونه دا غو انډیوالانی خدي او دا غو ویندي مریونه کورونو ته ورشي کوم خلک چې الله پاک او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم ته اذیت رسوي پر هغه باندې په دنیا او آخرت کې الله پاک لعنت کړی دی او د هغه لپاره رسوا کوونکی عذاب تیار کړی دی کم ناسقان او هغه خلک چې دا غو په زړونو کې فساد دی او هغه کسان چې په مدینه کې د احساس پارونکو افواهاتو قرونکي دي حرکتونه تلاس و نخلي نو موږ به دا غو پر خلاف مبارزې لپاره تارا پاتو بیا باغوی په دې خار کې په ډیر مشکله ستا ترڅنګ ووسیدای شي په هر حال دا یقیني خبره ده چې الله پاک پر کافرانو لعنت کړی دی او دا غول پاره لمب شوی اور تیار کړی دی خالدین فیها ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا چې پاغه کې به غوی د تل لپاره وچیږي کوم لا تل او مرستان دوی به ونمومي الله پاک به ستاسو عملونه سم کړي او ستاسو له ګناهونو څخه به درتیر شي هر څوک چې د الله پاک او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړي هغه لوی بریالیتوب ترلاسه کړي مکه دغه امانت آسمانونو زمکه او غرونو ته وړاندې کړ نو هغه پورته کولو ته تیار نشول او ورته ویریدل خو انسان هغه پورته کړ بشکه هغه غټ ظالم او جاهل دی د امانت د دغه پیښې پورته کولو لازمي نتیجه دا ده چې الله منافقو نارینهو او ښځو او مشرکو نارینهو او ښځو ته سزا ورکړي او د مؤمنو نارینهو او ښځو توبه قبوله کړي الله پاک بخښونکی او رحیم دی